و اذ قلنا للملائکه اسجدوا پدې کې سلورم انعام ذکر کی په عام آدم علیه صلوات و سلام په اولاد باندې هغه سره آدم علیه صلوات و سلام مسجود د ملائکه ګرځیدل نو احترام د پلار احترام د اولادي د چا عزتمن انسان هغه دی چې ستا د پلار سره چا ښېګړه وکړله ستا د نیکه سره چا ښېګړه وکړله نو د هغه احسانات بیا مه یروه نو الله تعالی وی زما د باندې دا مهرباني کړې و چې آدم علی السلام ستاسو نیکو ستاسو پلارو او هغه ته مې ملائک په سجده کړیو نو دا ستاسو احترام دی نو یا ایه الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دا الله تعالی توحید ومنه و اذ قلنا للملائکه دیو کله چې ویل مونږه ملائکه ته اوس جوړو لی آدم سجده وکړي آدم علی صلوات و سلام ته په سجدو الا ابلیس نو سجده وکړه مګر ابلیس ونکړله ابا انکار یې وکړ او استکبر او ځان یې لوی وګڼه وکان من الکافرین او و دی د کافرانو نه و دی د کافرانو نه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم سجده په لغت کې ویل کېږي انحناء ته سرخ کده کول خضوع ته ویل کېږي عاجزۍ ته ویل کېږي انقیاد او اطاعت ته ویل کېږي دا ټول معنی علما کرام لیکلي دي سرخ کده کول خضوع عاجزي کول تابعداري او انقیاد کول په اصطلاح د شریعت کې سجده ستوي تندې خودل پزما کوان دي په نیت د عبادت باندې تندې خودل پزما کوان دي په عقیده د عبادت باندې چې ما چاته د تندې خو دې هغه زما معبود دی او زه عابد یم هغه ته سجده کوم سر مې وتخته کړی انواع د سجدي سجده په درې قسمه باندې ده اوله سجده سرخ کته کول د پاره د تحیه او د اکرام د عزت او د احترام د پاره چاته سرخ کته کول صرف سر راخ کته کول را ټیټیدل دویم قسم د سجدي مخ پزما کوانی خودل په نیت د احترام او د عزت باندې او په نیت د سلام باندې یو اسره ټیټیدل او دویم تندې او مخ په ځمکه باندې ښودل د احترام دپاره د تعظیم دپاره دا دواړه قسم سجدې په مخکینه امتونو کې جایز وي او زمونږ په دین کې دواړه منسوخ شوي دي دا دو قسم چا ته راټیټېدل اسې سرو ته راښکته کول یا په ځمکه او د سري ښودل د احترام د عزت دپاره د سلام دپاره د اکرام د پاره دا په مخکینو امتونو کې جایز وي بیا منسوخ شولې د دیو جنا خطیب شربینی لیکلی تفسیر سراج المنیر کې وی فلم ما جاء الاسلام وبطل ذلك بالسلام والكلام هر کله چې اسلام راغی دین د الله تعالی راغی نو دغه خبرې بیا لاړلې ختم شولې بس د دې په ځای باندې سلام دی السلام علیکم ورحمت الله چا ته راټیټېدل نشته دی تب فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام والكلام دغه لیکلی دی علامه نصفی رحمت الله علیه لیکلی تفسیر مدارک کې وای کان سجود التحیه جائزا فيما مزه ثم نسخه وای د تحیی او د اکرام او د عزت او د احترام سجده په مخکینو امتونو کې جایز و او بیا منسوخ شوله ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی وای قد کان هذا مشروعا فی الامم الماضیه ولکنه نسخ فی ملتنا زمونږ په دین کې را منسوخ دی نه چاته راټیټېدلی شي اسې ورته سر هم نشي راښکته کولی او نه ورته سر په ځمکه باندې ښودلی شي د عزت او د احترام دپاره اوس راشئ که چا دغه کار وکړ نو څه یې وکړله علما کرامو لیکلي دي فقها کرامو لیکلي دي وایي که چا بل چا ته یو مشر ته یو ژوندي حاضر ته یا یو مړی ته سر یې ورته راښکته که په وخت د سلام کې د احترام دپاره د عزت دپاره یې ورته سر راښکته نو دا حرام دی او دا نه جایز دی دریم قسم د سجده هغه سجده د عبادت ده چې په ځمکه باندې سر کې دی تندې کې دی په دې عقیده باندې چې دا سر ما چا تخکته کړی دی هغه زما معبود دی او زه عابد یم زه عبادت کوونکی هم دغه اوس راشئ دا تفصیل مې د یوې خبرې دپاره وکړو آدم علیه السلام ته کوم سجده وه د الله تعالی نه خو علاوه بل چاته سجده جایز نه ده نو دې دې کې څنګه وې قلنا للملائکه تسجدوا کله چې موږ ملائکه دا سجده وکړي آدم آدم علیه السلام ته دا کوم یو سجده وه نو علما کرام لیکلي دي سجده د آدم علیه السلام عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی کان سجودهم انحناء للخرور على زقن مل علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شهر مشکات کې وی کان سجودهم انحناء للخرور على زقن وی صرف راټیټیدل ته مراد د احترام د فاره په ځنه باندې پریوتل په ځمکه باندې دا مراد نه او تاسو ته ما خبره وکړه په مخکینی امتونو کې داسو جایز نو څه اعتراض نشته مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې وی دویم قول له مفسرین دا چې دا سجده د عبادت وه وکانت لله و آدم علیه السلام مثل القبلته وای دا سجده د عبادت و او دا سجده الله تعالی ته کوله خو آدم علیه السلام په منځله د قبله باندې و امام قرطبی رحمت الله علیه دا ذکر کړی لکه اوس مونږ سجده الله تعالی ته کوو او قبله قبله طرف ته کوو کعبه زمونږ قبله ده نو اوس جو دولی آدم دې کې ماندار سجده وکړي الله تعالی ته خو په طرف د آدم علیه السلام سلام باندې او اوس چې مونږ مونږ کوو نو سوی محمد کعبه شریف خلک دا سوی کنه محمد کعبه شریف ډیر لوی لوی خبرې خلکو به نیتونه کې کړې ان شاء الله په خپل ځای باندې ودا وایو چې محمد کعبه شریف پکې شته دی که نشته دی دا ان شاء الله په خپل ځای باندې راځي په خپل خپل ځای باندې به هره مسله وایو دریم قول له مفسرینو دا دی چې دا سجده و آدم علیه صلات و سلام ته خو آدم سجده د عبادت مراد ده سجده الله تعالی ته وه خو لیکن آدم علیه صلات و سلام په منزله د امام باندې په منزله د ایمان لکه اوس امام د مقتدیانو نه مخکې ولاړی او مقتدیان د هغې په سجده باندې سجده کوي خو لیکن سجده د الله تعالی لپاره کوي وایي وهو الاقتداء به كاقتدائنا بالامام دغه مراد او ابن العربی رحمت الله علیه په احکام القرآن کې بیا تفصیل ذکر کړی دی ویل دینه مراد وضع الید علی الناسیه که سلام الاعاجم تی مراد دی ویل دینه مراد په تندی باندې لاس خودل دی لکه سرنګ چې په عجم کې دا خبره مشهوره ده السلام علیکم څنګه خلک یو بل لری نه چې سلام کوي نو تندی طرف ته لاس اوچت کی او داسې وته وکي وای لکه سرنګ چې په عجم کې دا خبره مشهوره ده نو دا دغه سی و دې دې کې دا سجده مراد ده ها د غیر الله ته سجده کول سجده د عبادت هغه ناجایز ده هغه حرام ده وإذ قلنا للملائکة اسجدوا کله چې ویل مونږ آدم علیه السلام ته کله چې ویل مونږ ملائکو ته وسجدو سجده وکړي آدم علیه السلام ته نو په سجدو سجده وکړه ملائکه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار یو کو استکبر ابا انکار یو کو استکبر او ځان لوی وګڼه الا ابلیس ابلیس ونه کړه ابلیس د ابلاس نه ماخوذ دی په معنا د نا امیدۍ سره ابلیس ته ابلیس ځکه وایي چې د الله تعالی د رحمتونو نه نا امید دی خپل نوم عزازیل دی په سوریانۍ ژبه کې په عبرانۍ کې ورته حارس ویلی کېږي او شیطان اسمی صفتی دی دا دې طریقه باندې زده کوي بس خبره به اسانه شي ابلیس د ابلاس نری په معنا د نا امیدۍ سره د الله تعالی د رحمت نه امید لري عزازیل نوم په سوریانه کې دی په عبرانه کې حارس او شیطان اسم صفتی دی قران کې ودا ذکر کیږي ډیر کرته او د شیطان تفصیل مونږ مخ کې ویلو چې شیطان ته شیطان ولي وای یا ابلیس چې د ابلاس نه په معنا د هلاکت سره دغه کې وراشي سورې انعام څلور څلوېښتم نمبر آیات کې وراشي هلته کې ابلاس په معنا د هلاکت سره دی نو شیطان هلاک دی او تباه دی په دنیا او په آخرت کې تباه دی نو ابا انکار یې وکړ واستکبر او ځان یې لوی وګاڼه وکانه من الکافرین د ابلیس ګناهونه په دې آیات کې څلور ذکر شوي دي دغې ته متوجه شئ دوا بیا هم راځي قرآن کریم کې ډیر کرته خو بیا به نه وایو یو ګناه د دا وکړله ترک د سجدې هغه معلوم شو د الا نه الا ابلیس الا نه معلوم شوله چې د سجده ونه کړله ترک د سجدې دا یو ګناه شوله دویم انکار کول ابا دا یې بله ګناه شوله یو د یو کار نه کول او بل د انکار کول دي نو دا دویم ګناه شوله دریم ګناه واستکبر او استکبار یې وکړه څلورم ګناه وکانه من الکافرین کو پر یو کا دا څلور ګناهونه په دې آیات کې ذکر شوي د قران کریم نور آیاتونه په کراوس پړل دی دې دې کې را کولا وک چې ټوله مسله واضح شي سوره اعراب کې پنځمه ګناه ذکر شوی ده د مخالفت کول د جماعت د ساجدینو نه سوره اعراب یولسم نمبر آیت کې براشي لم یکم من الساجدین د جماعت د ساجدینو نه مخالفت وکړه نو هغه پنځمه ګناه شوله شپږمه ګناه به راشي تفصیل د استکبار قیاس یې پیش کړه په مقابله د نس کې سورې اعراب کې به راشي دولسم نمبر آیت کې دا شپږمه ګناه شوله خلقتنی من نارین و خلقته من طین قیاس یې پیش کړ نو دا عظیمه ګناه بله وکړله وایي زه دې د اور نه پیدا کړی یم دا دې د خټې نه پیدا کړی دی نو زه ته څنګه سجده وکړم دا شپږمه ګناه شوله اومه ګناه یې ذکر شوې ده هغه به راشي سورې حجر کې توهین او تذلیل کول د آدم علیه السلام سورې حجر درې دېرشم نمبر آیات کې به راشي لم اكن لاسجد لبشر خلقته من طين من ح من صلصال من حماء مسنون لم اكن لاسجد زنه هم سجده کوون کې هغه چاته چې تا پیدا کړی دی دا زړی ټنګار کوون کې خټینه زړی خټینه پیدا کړی دی زره خټی بچی ته دغه وکم سجده وکم شیطان د خبر او کړل سورې حجر درې درشتم نمبر آیت کې براشي نو ومه ګناه وم جرم تذلیل او تحقیر د آدم علیه السلام او دغه سي سورې بنی اسرائیل کې وراشي یو شپېتم نمبر آیات کې اسجد لمن خلق د توینا د خټې بچی ته سجده وکم چې د خټې نه پیدا کړی زغه ته سجده نه کوم اتم جرم براشي قرآن کریم کې سورې طه کې وراشي یو سل شپاړسم نمبر آیات کې فسق دا لوی فاسق د شیطان ابلیس ففسق عن امر ربه دا الله تعالی د امر نه انکار وکړه پیسقه وکړه دا ورشي سوره کهف 50 نمبر آیات کې ورشي نو دا ډیر ګناهونه هغه کړیو په فسقا عن امر ربه دا تقریبا علما ذکر کړی دا و اته جرمونه دا ابلیس کړی ابا انکار او کوستکبر او ځان لوی غاڼه وکانه من الکافرین او وو دې د کافرانو نه حدیث کې راځي درې کسان دی الله تعالی و سره قیامت کې خبرې ونه کی نه به الله تعالی د ګناهونو نه پاکي او نه به الله تعالی د رحمت په نظر وګوري او سخترین عذاب به الله تعالی ورکي شیخ زانی یو بوډا سړی دی او بیام زیناکار دی بیام زیناکې نه قلاریږي او دویم ملکون کذاب بادشاه دی مشر دی او بیا هم دروغجن دی دروغ وای او دریم عالم مستکبر غریب انسان دی او بیا هم تکبر کوي لوی چار انسان دا د الله تعالی ډیر زیات بدی شي ابا واستکبر قران کریم کې تکبر لفظ دو, دو کرت راغلی استکبار دو سلویخ کرت راغلی وکانه من الکافرین دو معنی دي مفسرینو بیان کړی دي یو قول مبصرین داره چې کانه دا په معنا د سوار سره دی نو وسوار من الکافرین او شو دی د کافرانو نه ابلیس دا کافر شو دغه کې مفتی شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې یو مسله لیکلې ده هغه دا ده یو فرض عمل دی پرې خودل دی هغه نه کول دی په شریعت کې نو دا فسق دی او ګنای کبیره ده کوپر نه دی دویم د الله تعالی یو فرض حکم دی یو, یو عمل دی په شریعت کې یو حکم شرعي دی هغه حکم نه منل او د هغه نه کول په طریقې د معارضې سره په طریقې د مقابلې سره نو شیطان ځکه کافر شوی دی چې هغه د الله تعالی د حکم معارضه او مقابله کړې ده یو لکه مثلا د الله حکم دی منځ نه کول دی نو منځ نه کول فسق دی ګناه کبیره ده یو د الله تعالی د حکم معارضه ده مقابله کول دی انکار کول دی دینه نو شیطان پرې باندې کافر شوی دوی معنا هم په سرینو ذکر کړی دا وکانه من الکافرین دا کانه په خپل معنا سره دی او وو شیطان په علم د الله تعالی کې د کافرانو نه الله تعالی په علم کې د مخکې نه و چې دا دا کافر دی دا الله تعالی په علم کې دا د مخکې نه په کافرانو کې و دا د کافرانو دې دې کې یو مسله دا ذکر کو قرآن کریم کې دا بیا نه وایو دې دې کې دا زده کوي عوامو کې دا مسله ډیره غلطه مشهوره ده هغه مسله دا ده چې ابلیس خلکوي وي دا د ملایکو د جنس نه وو یو او ډیر خلک داسې وي وي ابلیس د ملایکو استادو ابلیس د ملایکو سو استاد دا خبره مشهوره راځي په دې کې قول تحقیق وایو چې قرآن کریم نه ثابتېږي هغه څه دی ابلیس د ملایکو د جنس نه نه دی دا جدا جنس دی په هغې باندې یو دلیل د قرآن کریم دا دی سوره کهف کې به راشي کان من الجن ففسقان امر ربه کان من الجن دا د پیریانو یو ځان له قبیله ده پکې سوره کهف پنځوسم نمبر آیات کې به راشي دویم سوره اعراب کې راځي انه یراکم هو و قبیله د شیطان او د ابلیس قبیله شته ده د ملائکه قبیله نشته ده سوره اعراب ویشتم نمبر آیت کې وراشي دریم دا خبره ځکه نه رسي سوره کهف کې وراشي پندوستم نمبر آیات کې ذریته د شیطان ذریه او اولاد شته د ابلیس د شیطانانو او د ملائکو اولاد وغیره توالد تناسل په ملائکو کې نشته دی او دریم دا دی چې حدیث کې راغلی دی ملائک د الله تعالی د نور نه پیدا کړی دي او جن د نار نه پیدا شوی دی انسانان د خټې نه پیدا شوی دي انسانان د خټې اولاد دی او دا شیطانان جنات دا ابلیس دا نار نه پیدا دي او ملائک د نور نه پیدا دي نو دیو جن دا د هغې د جنس نه دی اجناس بالکل بدل دي د انسان جنس جدا دی د پیریانو د ابلیس ځان لري او د ملائکو ځان لري صحیح حدیث ته مسلم کې دغه روایت موجود دی څلورمه دا دی چې سورې تحریم کې وراشي شپږم نمبر آیات کې چې ملائک د الله تعالی عصیان نه کوي لا یعصون الله ما امره د الله تعالی خلاف نه کوي او شیطان ففسقان امر ربه هغه د الله تعالی نه فرمانی کوي پنځم په حدیثو کې راغلي دي چې جنات او شیطانان د انسان سره په خوراک سکاکا آن تر دې په جما کې شرکت کوي پر روایتو کې راغلي ثابت دي او ملائک د الله تعالی دغه اعمال نه کوي خوراک سکاک او غیر او غیر هغه سره کوي نه نو دا شپږ قوي دلایل دي د صحیح احادیثو نه او د قران کریم د آیاتونو معلومیږي چې د دې جنس جدا جدا دي د دیو جنا امام سیوطی رحمت الله علیه په در منصور کې لیکلی دی د حسن بصری رحمت الله علیه پر روایت کې وی قاتل الله اقواما یزعمون ان ابلیس کان من الجن کان من ملائکه الله وی الله تعالی دی هغه خلق تبا کی چې هغه دا ګمان کوي چې ابلیس ته ملائکه د جنس نه او دا د ملائکه استاد وی دغه خلق دی الله تعالی تبا کی چې دا خبره کوي امام سیوطی رحمت الله علیه لیکلی دی په تفسیر در المنصور کې یو څو خبرې دا لیکلي دي درس قرآن د دې واقعا نه وروسته یې لیکلي دي وایي تکبر عظیمه ګناه ده د دې آیتونو نه معلوم شول دویم وایي د الله تعالی په مرضۍ باندې راضي کېدل پکار دي شیطان د الله تعالی په مرضی باندې راضی نشو د الله مرضی سوا آدم علی السلام ته سجده وکي نو دیو د الله تعالی په مرضی باندې چې شیطان کله راضی نشو نو داغه نتیجه ډیره خراب شوله کان من الکافرین نو څوک چې د الله تعالی په مرضی باندې ناراضی کیږي نو داغه نتیجه بیا دغه چې کافر کیږي درې مدار چې وای انسان له پکار دی چې په خپل علم باندې په خپل عمل او په خپل عبادت باندې مغرور نشي ځکه وای اعتبار اخیری خاتمه لري شیطان وای په زرونو کال د الله تعالی عبادت کړی دی خو لیکن غار سي برباد شول ځکه خاتمه یې برباد شول تباہ برباد شو په اخر کې نو د حسن خاتمه د پاره سوال پکار دی د الله تعالی نه څلورم وای دا ده چې د الله تعالی د احکامو نه سرغړونه کول د الله تعالی د احکامو نه مخ اړول وای دا ډیر عظیم جرم دی ډیر عظیم جرم دی او بل دا خبره کړې ده وای انسان له پکار دی چې د الله تعالی د احکام په منلو کې تادیو کې جلتیو کې کله ان شاء الله د تفصیل وراشي ان الله یحول بین المرء و قلبه سوره انفال کې ورته تفصیل لاشي کله چې یو انسان ته د الله تعالی حکم وشي د یو کار کولو د یو عمل کولو او دای ونه کې الله تعالی ته بیا توفیق نه ورکوي لکه کله چې اذان وشي او انسان سم د سپا نسی اکثر دغه انسان نه بیا منقضای بس نم نم بکلیلن طویله شیطان ته یو د شو د شمړه وسم ډیر وخت پاتې دی بس هغه وخت چې پاتې شي نو بیا په نور په ټیم باندې راځي کې وسوي پاسه که دکان ته دکان ته لاړ شي بیا وسوي سورلې به راجمع شوي ګاړي له وسلاړ شي بس دا خبره بیا وکړي نو د الله تعالی په احکامو کې جلتی پکار ده د هغې په منلو کې بل دا خبره چې د الله تعالی نعمتونه څومره دي نو الله تعالی نعمتونه عظیم ګڼل پکار دي او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول پکار دي چا چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ده ادا کړې نو هغه بیا تباه شوی الله تبارک تعالی د ټولو مؤمنان مسلمانان له په دغه باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي نو دا د ابلیس واقعیا او د آدم علیه السلام دغه واقعیا دا برازي قران کریم کې بار بار او په هر په هر ځای کې چې راشي په هر صورت کې چې راشي نو دا ظاهري مونږ او تاسو ته ښکاري چې دا یو شند کې واقعیا ده خو په هر صورت کې وداغه مقصد او داغه مطلب جدا جدا دی په هغه صورت کې کوم مسله بیانېږي داغه سره به تعلقاتي نو په ټولو ځایونو کې دغه یو مسله د یو حکمت د پاره نه راوړل شوی بلکې په هر ځای کې د هغې حکمت او د هغې علت چې هغه جدا جدا دی وإذ قلنا للملائکة اسجدوا کله چې ویل موږ ملائکو ته اسجدو سجده وکړئ له آدم آدم علیه صلات وسلام ته فسجد الملائکة نو سجده وکړله ملائکو فسجدو سجده وکړله ملائکو الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړله ابا انکار وکړه دا ابا ولې ذکر کی کې دې شي په دغه وخت کې نه کړي ورسته به کړي نه نه الله تعالی انکار کړي دی ورسته هم نه کړي نو بیا سوال لازم چې کې دې شي دا د د په ذهن کې ودا و چې دا خو غیر الله ته سجده راو دا څنګه کول صحیح نه دي دا دا څنګه وکمه او یادا چې دا یو اجتهادي خبره خطا شوی وي نه به کړی نه وای واستکبر ځان لوی ګڼل وکانه من الکافرین او شو دا د کافران نه په علم د الله تعالی کې دا شو د کافران نه په علم د الله تعالی کې مستکوه وقلنا یا د مسکنن تو زوجک الجنت او کلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين اوس دې آیات کې الله تعالی بل نعمت ذکر کوي په آدم علیه الصلاۃ والسلام من او دغه سي په عام خلکو باندې الله تعالی نعمتونه ذکر کوي په دې آیات کې دوا اوامر ذکر شوی دي او یو نهي ذکر شوی دی وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه او ویل مونږه یا آدم او اې د آدم علیه الصلاۃ والسلام اسکن اوسېږه انت تا و زوجک او بیبي ستا الجنه په جنت کې ته اوسېږه او ستا بیبي دې اوسېږي په جنت کې او کلا او خوراک کوي من هغه جنت نه رغدن بیسیاره پریمانه پراخه حیث شئتما کم ځای کې چې خوښه شي ستاسو دا آیات دلیل دی په دې باندې چې الله تعالی د آدم علی السلام لپاره بیبي پیدا کړې او دا غي تفصيلات په صحیح احادیث کې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان المرأه خلقت من ضلع دا زنانه پیدا شوی در چپی بوختې د آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړی ده بیا پاغي کې حکمت داره نبی صلی الله علیه وسلم فرمای او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی مسلم لا یپرک مؤمن مؤمنه ان کره منها خلق رضی منها آخر یو مؤمن مسلمان دی د بل مؤمن مسلمان نارینه او زنانه نه یو خوی بد نه غني که یو پکې بدی خو بل پکې خی کنه نو الله تعالی د آدم علیه السلام د پاره بیبي پیدا کړی او دا غي نوم هوا الله تعالی او ته ته او بیبي دی اوسېږي پر هغه جنت کې د دې جنت نه مراد کوم جنت دی دا به کوم ځای کې د مفسرینو په دې کې اختلاف دی ابن قیم رحمت الله علیه کتاب حادی الارواح کې راغی پوره تفصیلات بیان کړی دي د ټولو نه کې بهترین قول دار چې مراد درینه دار الثواب دی دار الثواب یعنی جنتونه تی مراد دی په اسمان کې تی مراد دی الله تعالی ته چې ودای کې اوسېږي امام قرطبی رحمت الله علیه او دغه سی امام نصفی رحمت الله علیه ابن کثیر رحمت الله علیه هغه دا خبره هم ذکر کړی ده چې دینه مراد دار او ثواب دی په اسمانونو کې جنتونه تی مراد دی او چا چې دا لیکلی دی چې دا باغونه او پزمکه کې په دنیا کې لاندې مرادو نو دغه قول د معتزله او د قدریه دی وای دغه صحیح نه دی وای قلنا للملائکه اسجدوا وای قلنا لل او کله چې ویل مونږ آدم علیه السلام ته سلام وقلنا یا آدم اسکن او ویل مونږ آدم علیه السلام ته اوسېږه انت تا و زوجک او بیوستال جنت په جنت کې په دار الثواب کې د دې کې مفسرین یو دغه ذکر کړی د مسله مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ذکر کړی دی وې د دې آیات نه یو مسله دا معلومه شوله چې د ښځې لپاره په خاون باندې د رهایش انتظام کول دا لازم دی د زنانه لپاره د استوګن ځای د اوسېدلو ځای دا په خاوند باندې لازم دی تاسې دی چې هغه بګر خپل ژوند ضرورت پوره کول شي که خزه دا وغواړي چې زما لپاره دې ځان لزی د نور خپل خپلوان له ځان له نو دا په لازم دی دا بوله کوي خامخه او دویم داره چې سکونت کې خزه د خاون تابع ده په سکونت کې خاون چې کم ځای کې اوسیږي نو هغه ځای کې به سره زنانه اوسیږي زنانه لپاره دا اختیار نشته د زنانه په خوښه باندې ودا نه نارینه چې کم ځای کی هغه ځای کې وسره زنانه اوسي نو یو امر دا شو چې اوس کن انت او زوجو کل جنه او کلا منها خوراک کوي دوانه منها را دغه ناره غدن بي سیاره پراخه ډیر یو بهترینه نقطه هم په سرینو ذکر کړی ده اوس کن انت او زوجو کل جنه په اوس کن کې خطاب دی صرف آدم علیه السلام ته و زوجو که پاغي باندې عطب شوی دی او بیا ورستو کلا کې امر دی دوانو ته وای دا ولی نو دقه مسله ته راوځي چې چونکې په سکونت کې خزا د خاون تابعدن اوس کن الګي صرف خطاب شوی دی آدم علیه صلوات و سلام ته او د خزي و زوجک د غي عتب پې شوی دی او په خوراک کې یو انسان د بل انسان سره د غي تعلق نه بل یو انسان چې خوراک ته احتیاج لري دار بل په تابعداري کې نه بلکې مستقلا جدا جدا دی نو کولا کې دوه ته امر شوی دی په خوراک کې یو انسان د بل تابع نه بلکې هر یو انسان مستقلا خوراک ته محتاج او په اوسېدو کې خزه د خپل خاون چې کم دی کې اوسېږي هغې ته محتاج ده نو د دې وجې نه هلته کې صرف لفظ د اسکون ذکر شوی دی او دلته کې دواړو ته حکم وشو رغدا پراخه بسیاره حیث شئتم کم ځای کې چې خوښه شي تاسو په کم ځای کې هم خوښه شي کله هم خوښه شي او څومره هم خوښه شي درې خبرې شولې ولا تقربا هذه الشجره او منی دی کیږي تاسو دوانه دغه ونی ته تفسیر روح المانی لیکلی دی عمدا و قصدا قصدا او عمدا باندې نږدې کیږي دغه ونی ته به کونه من الظالمین ک قصدا دغه ونی ته نږدې شئ نو تاسو به ظالمان شئ خو قران کریم کې براشي چې آدم علیه السلام قصدا نه نږدې شوی آدم علیه السلام نه نږدې شوی دې دې کې یو سوال مو پسې نه ذکر کړی دی مقصد خو منع ده د عقل شجرې نه چې خوراک مه کوئ نو دلته کې الله تعالی ولا تقربا نږدې کېږئ ورته مه دا تقربا لفظ ولې ذکر شوی خو داسې به ویلي چې ولا تاکلي شجره د هغه ونه مه خورئ د هغې نه خوراک مه کوئ په دې کې یو بله مسله ثابته شوله مسله د صد الذرایع مسله سد الذرایع باندې ځان پوهه کوي د فقهای د فقهای کرام په کتابونو کې مستقل بابونه لري د غیر لپاره یو شی بعضی اشیاء په اعتبار د ذات سره ناجیز او حرام نه خو لیکن هغه سیزونه چې ته استعمال کینو هغه ذریعه ګرځي د پاره د حرامو دې ته وي صد درلی ذرایع نو کم شی چې د ذریعه ګرځي د حرامو لپاره د ناجایزو لپاره نو هغه سیز هم حرام نه جایز دی دیو جن قران کریم کې الله تعالی فرمایي لا تقربوا الفواحش لا تقربوا الزنا د سینې دی ویل چې زنا مکوي بلکې زنا ته نږدې کېږئ اما کم د زنا اسباب چې جوړیږي نو هغه حرام نه جایز دي لکه پردی زنانه له لاس ورکول د پردی زنانه سره بی ضرورت خبرې کول غپ شپ لګول دا اسباب هم استعمالوي ځکه دا اسباب ګرځي لپاره د حرامو د دې وجه نه حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وای مې يرعا حول الحما یوشک ان یقع فی د دې مثال داسې دی چې څوک د چراګا د چا پسل دی او هغه ته انګړ کړی دی هغه ته شپول کړی دی چې د هغه خوا ته ساروی سره نو کله به داسې چې دا به بې فکر شي او ساروی به تې ورشي کنه نو کله چې داسې ځای ته ته ورشي چې هغه کار په خپله ناجایز خو نه دی خو لیکن هغه سبب ګرځي د پاره د ناجایزو نو دغه کار هم مه کوه چې ته په حرامو کې واقع نه شي نو ولا تقربا کی دغه ته اشاره ده من خوړل خلاص دي دې ته نږدې نشي ځکه هسې نه چې دا نږدېکت خو ناجایز نه دی خو هسې نه چې دا نږدېکت سبب جوړ شي د پاره د عقل له شجرې او عقل له شجرې خو منه ناجایز وه نو دې ځای کې هم دغه معنا ده ولا تقربا هذه الشجره ومنځ دي کېږه دغه ونې ته دا کومه ونه وه نو څوک وایي چې دا جوار ونه وای څوک د غنم او څوک د انګور وو بس شروع به کې وشول لګیا شول خو چې چاته کم نمونه معلوم دي بس هغه هر چا لیکلي دي ځان له ځان نه ابن جریر رحمت الله علیه په دې کې زمونږ هیڅ علم نشته چې دا کومه ونه مراد و په قران کریم کې یا په صحیح حدیثو کې ردی نه هیڅ قسم ثبوت نشته چې دا کومه ونه بس الله تعالی تراغه علم دی او بیا ابن جریر رحمت الله علیه لیکلی دی تفسیر تباری کې وای دغه دسی یو مسله دا کړه دغه ونی نوم مونږ ته معلوم شي نو مونږ ته هیڅ پیدا نه راکې او که معلوم راته نشي نو زمونږ په علم کې څه نقصان نه پیدا کوي نه په قیامت کې د پوښت لري نه په قبر کې شته دی هیڅ خبره نشته دی بس الله ته یو ونه خو درې چې دغه ته مونږ نږدې کېږي د دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل قیل او قال او د کثرت سوال نه منع کړی دا بیزای چون چرا او بیزای تنگول بیزای باس و باسی کول په مسله کې بس دې ته ضرورت څه خلک وای وای ابراهیم علی السلام چې هغه ګډه لال کده د اسماعیل علی السلام په دی وای غوخه چا وخوړلی نو څه ضرورت دی ته که ډیر غوخه ترې زله شوی ځان له چرګ لال که وس هغه خو ضرورت دی د څه دی لکه او آدم علی السلام چا سنت کړي داسې مسلې پالتو مسلې او داسې مسلې چې هغه کې هیڅ ضرورت نه یې کا چرته یو مؤمن مسلمان پاغه باندې پوه شي نو هغه له پیدا نه ورکي او کاغه په پوه نه شي نو هغه ته نقصان نه ورکي نو څه ضرورت لري داسې علم ته دې ته ضرورت نشته بس الله تعالی ته یو ونی ته منځ دی کېږي دا په الله تعالی یو امتحان کو نو که تاسو نږدې شئ دغه ونې ته ورغللی او نږدې شو ته نږدې شولیو ته نو به تکونه من الظالمین شئ به تاسو من الظالمین نه ظالمانو نه خو تاسو ته مایل ولا تقربا هذه الشجرة عمدا وقصدا چا لیکلی تفسیر روح المانی لیکلی و تکونه من الظالمین نو شئ به تاسو له ظالمانو د ګناهګارو نه خو لیکن آدم علیه السلام ګناهګار نه دی ولی ګناهګار نه دی وروسته به راشي قران کریم کې الله تبارک تعالی دا غي ذکر کوي چې فازلهم الشیطان ذلت کړه ذلت خویدل ته ویل کی یو کار کول خلاف د مامور بهینه خو لیکن بغیر د قصد او د اراده نه ورسته تفصیل کو او یو ګناه ده نو ګناه اسم څه ته وي په عربی کې خلاف کول د مامور بهینه قصدن او عمدن او قران کریم کې براشي او رست براشي سورې طه یو سل پنځم نمبر آیات کې فنسیا ولم نجد له عظمه الله تعالی په قصد او په اراده باندې نه کړی بلکې په حیرت شوی ده او په حیره باندې ګناه نه نو چا چې دې دې کې ویل دي چې آدم علی السلام ګناه وکړه نو کوم ګناه کړی ده ستا پټی ته درغلی او ستا چرته سبزی خوړلې شلې کړې چې ګناه کړی ده الله وی په نسیه ولم نجد له عظمه هیر شوی وته یو ګناه نه کړی نو تاسو ته ما ویل یو ګناه ده او بل ذلت ده ګناه دې ته ویل کیږي چې خلاف د مامور به وکړل شي په قصد او په اراده باندې او بل د ذلت نو ذلت دې ته وای یو انسان او خوېږي بغیر د اراده نه په خټو کې دې ته ذلت وای زل الفلانو فتوین وای پلانې سړی په خټو کې وخوید نو په خټو کې څوک ځان په خپل خویږي کنه په خپل بی اختیار کې خویږي بی اختیار خویږي نو الته کې الله تعالی وی ولم نجد له عزم قصد او اراده نه و او په کم کار کې چې خلاف وشي د مامور به نه او قصد او اراده نه نو هغه ګناه نه هغه څه نه ګناه نه هغه ته ذلت وي او ذلت ګناه نه ده او کم شي ته چې ګناه وي هغه دغه کړی نه ده آدم علی السلام هغه کړی نه ده دیو جن علماء کرام لیکلی لا تقربا هذه شجره من دې کیږي دغه ونی تا قصدن او عمدن او بل یو معنا کړی دا پتكون من الظالمین کله قصدن لپس پکې ونه وای نو بیا د ظلم معنی قرآنی کریم کې یوازې دغه ظلم زیاتې نه دی مراد بلکې کله راځي ظلم په معنا د نقصان سره ظلم راځي په معنا د نقصان سره را بشي قرآنی کریم کې ورسره راشي سورې کهف کې وراشي الله تبارک تعالی فرمای تلک الجنه دغه اتت کلها ولم تظلم منه شیئا دغه براشي سوره کهف درې درشم نمبر آیات کې براشي ولم تظلم منه شیئا دغه باغونه او چاغي بخپل میوه پوره ورکول او په میوه ورکول کې نقصان نکاو نو دې دې کې علما کرامو دغه معنا کړی ناقصین لانفسهم تاسو بشي خپل نقصان به کوي خپل ځان خپل حق به کم کوي دیو جنا تفسیر تفسیر الرحمن لیکلی دی به تفید الکرامت عزت او احترام به خپل په خپل کم کوي او تفسیر مدارک لیکلی زوارین انفسهم خپل ځان ته به نقصان ور کوي فازلهم الشیطان او خو یول دغه دوه لره شیطان او ظلم بیا علماء لیکلی په درې قسم باندې دی ظلم مختصر دغه سره یاد کړئ یو ظلم دی په حق د الله تعالی کې لکه شرک کول او دویم ظلم دی د نور انسانانو په حقونو کې لکه څوک وجل وهل ټکول له چا مال اخیستل د نور انسانانو په حق کې ظلم او دریم دی ظلم د خپل ځان په واره کې د خپل حق په واره کې نو دې ځای کې دغه مراد ده فتکونه من الظالمین شی به تاسو خپل حصه خپله برخه کموونکي به شئ یعنی معنا دا چې جنت نه به وځئ بیا دقه معنا شوله فازلهما الشیطان او خیال هغه دوان در شیطان عنها دغه جنت نه عنها ذلت معنا خو مینه توکل یو اسم دی بل ذلت دی دغه تفصیل مینه ته بیان عنها کې د مبصرینو ډیر اقوال دي یو قول لمبصرین داره چې دا عن سببیه ده او دا ها ضمیر راجع ر شجری ته نو مراد دا شوله فازلهما الشیطان او خو یول د دوان لره شیطان عنها په سبب د خوړلو د دی ونی سره دا وای خو یول د جنت نه لاړل دویم قول لمبسریم داره چې دا عنها زمیر راجر جنت ته نو وخو یول شیطان دغه دوان لره عنها دغه جنت نه وخو یول ګناه نه کړی وخو یدل تاسو ته ما ویل چې خلاف د من خلاف د مامور به کول بغیر د قصد او د اراده ده دي ته وی ذلت او اسم څه ته وی خلاف د مامور به په قصد او په اراده سره خو ال د کی سوره طه ولم نجد له عزم قصد نه په نسیه ارشوتی ګناه نه کړی اهبتو بعضکم لبعض عدو فاخرجهما مما كان فيه د جنت نه راوتل دغه مزون نه راوتل بعضکم لبعض عدو یا دا خطاب دی آدم علیه السلام او حوا ویته نو دې ځکه معنا دا شوله تاسو د جنت نه کوس شی لاړ شي دنیا ته نو ای آدم علیه السلام او حوا ستاسو په اولاد کې به قتل او قتال لازم جګړې به راځي فسادات به راځي او په دې دنیا کې اوسېږئ تر یو وخته پورې دویم قول لمبسرین داره چې په دې کې خطاب دی ابلیس ته او د هغې ذریته او آدم علیه السلام او د هغې اولاد ته نو معنا دا شوله بعضکم لبعض عدون بعض استاسو نه چې دا انسا بعض استاسو نه چې شیطانان دی لبعض د بعض نور پر عدون دشمنان به دغه شیطان او دغه ابلیس او د دې ذریه به د چا لپاره دشمنانی د انسانانو لپاره دشمنانی ولکم فی الارض مستقر نو استاد لپاره پس مکی دیر اوسې دوه دی او متاون الہین او پیدې دی تر دې وخت پورې متاع څه ته ویل کی ډیر معنی علما کرام ذکر کړی دي متاع متاع هغه سیس ته وایي چې انسان په خپل ژوندۍ کې داغې نه پیدا اخلي خوراک سکاک لباس خبرې اترې مینه محبت دی بل سره دا ټول متاع دی چې انسان په خپل ژوندۍ کې رقم شي نه پیدا اخلي هغه ته متاع وي د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دنیا خو ټول متاع دی خو لیکن د ټولو نه کې بهترین متاع د فیدې شي هغه نیکه زنانه ده چاته الله تعالی نصیب کی نیک زنانه دا بهترینه پیدا ده دوی معنا هم پسې نه ذکر کړی ده متاع هغه څیز ته ویل کیږي چې مستر انسان مجبور انسان هغه ته محتاجی او هغه خوراک د درندگانو او د سپو وي هغه د درندگانو د سپو خوراکي او بیا قرآن کریم کې دنیا ته متاع ویل شوی ده نو څه ته اشاره شوه د دنیا مثال د یو مردار دی نو په استراری حالاتو کې استراری تور باندې د دینه پیدا اخیستل پکار دی نور اصل کې په دې پسې زیات خطل دا د انسان مقصد نه لري دا د مؤمن مسلمان مقصد نه لري دا هغه واقعیا علما کرامو ذکر کړی دا د متاع په باره کې اسماعیل رحمت الله علیه وی د متاع په معنا باندې نه پوهېدلم چې دا په عربی کې څه ته وایي وی روان شوم ما وی چې چانه معلومات کوم نه دی لار باندې روانم یو ځای کې یو جنۍ دغه لوښي انځل د وړې د ولې په لاره باندې او د ولې په غاړه باندې نو د هغې سره شوړه او په هغې باندې لوښي انځل سپی راغی هغه شوړه یې ته وتښتوله نو هغه جنۍ اواز وکړه یا امه جال کلب و اخذل متا وفر سپی راغی او متا یې رانه ویوړله ویې تښتوله رانه وی هغه ځای کې را واپس شوم چې متا دې ته ویلی کی متا متا هغه شی دی چې هغه په خپله ګنده دی خو لیکن د بل شي صفایي پرې راځي لوښي بغیر د شوړې نه نه پاکېږي خو شوړه په خپله ګنده وي توره هم وي غوړه هم وي او ډېر بل بل شان دکي نو معنا دا شوله چې دنیا په خپله ګنده ده خو لیکن دنیا که صحیح استعمال کړی شي نو بیا د قیامت د صفایې دپاره ذریعه ګرځي قیامت قبر پې ښایسته کېږي د انسان عاقبت پرې باندې ښایسته کېږي جنت پرې باندې میلاویږي بیا دیو جن ورته متاع ویلی کېږي دې دې کې به یو سوال کو او دا غینه جواب مخې ته بیا ځو سوال دې دې کې دا راځي چې فاز اللهم الشیطان شیطان آدم علی السلام او حوا به د جنت نه راويستله نو شیطان خو مخکې جنت نه ویستلی شوی دی کله چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله نو قرآن کریم وګورئ سورې اعراب کې به راشي دیارلسم نمبر آیات کې اتلسم نمبر آیات کې به راشي قال اخرج منها مذموما مدحورا کله چې سجده ونه کړله الله تعالی او ته د جنت نه رټلی شوی او بد ویلی شوی ته وزره جنت نه تر جنت ته اوسېدو لایق نه بل ځای کې وراشي فخرج انک من الصاغرین ته ډېر ذلیل یې ځه وزره د جنت نه نو خو وختي راایستل لري جنت نه نو بیا څنګه آدم علیه صلات و سلام راویستره جنت نه اخو راویستل شوی در مخ کې نو خلکو له جوړه شوله چا په کې دا ویلي دي ډېرو په کې دا ذکر کړی دی هم په سرینو وای د مار په خوله کې دنده شوی او د جنت په دروازه باندې چې کم ملائک ولاړو نو هغه ته نه خبر شوی وای د مار په خوله کې ورننوته یو دا شیطان ابلیس او دنده لاړ هلته کې خپل کار وکړو بیا راووته او سره ملائک ته خبرم نشو دا بیا عجیبه ملائکو د الله تعالی او څوکیدارانو چې په مار باندې نه پوهېدل دا اسرائیلیات دي د دې تصدیق نه دی پکار او دا غلی کلی دی علام بزاوی رحمت الله علیه او ابو حیان رحمت الله علیه لیکلی دی الله تعالی وی ډیر ښه عالم دی او دی خبرو ته ضرورت نشته دی یو قول علما کرام کړل یو جواب چې وای وسوسه دا معنوي قوت دی چې الله تعالی ابلیس لور کړی دی او داغي اولاد ته ور کړی دی په دې کې د ابلیس حاضرې دل ته ضرورت نشته دی ابلیس دا وسوسه یو معنوي قوت دی ښکاری نه په سترګو باندې ښکاری نه الله تعالی دغه قوت ابلیس ته ورکړی دی خو د ابلیس حاضرېدل پکې ضروری نه دی کنه او دا غیر پر دلیل صحیح حدیث دی حدیث کې راځي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان د انسان پرګونو کې د د وینې پرګونو کې شیطان چلی نو شیطان چې چلیږي نو الله تبارک تعالی ور دغه قدرت ورکړی دی چې کولی شي یو بهترین جواب به زمونږ استادانو کاو شو خو هغه ډیر بهترین جواب دی او د سوره اعراف د اتلسم لسم شلم آیات د ترتیب نوم دا سه معلومی وای الله تعالی کله چې الله تعالی ابلیس ته امر د خروج وکړي ته اوزه نو په دغه وخت کې الله تعالی امر د سکنا او کادم علیه السلام ته چې ته اوسېږه نو الله تعالی آدم علیه السلام ته حکم وکړ چې ته په جنت کې اوسېږه د سورې اعراف نه ترتیب پوره معلومیږي هلته کې وضاحت راځي هغه سوره هغه آیاتونه وګورئ نولسم اتلسم نولسم شلم آیات الله تعالی امر وکړ آدم علیه السلام ته په جنت کې د اوسېدلو سجده خو ملایکو وکړله او شیطانو نه کړله هم په دغه ټیم کې الله تعالی امر وکړه چې ای آدم علیه السلام ته اوس په دې جنت کې اوسېږه نو هغه ته دغه امر شو د دې سره سم سم دغه ته حکم شو شیطان ته چې اخرج ته دی وځه ستا په دې کې ځای نشته دی دا یې وشاړه د مدرسې نه دا وشاړه دا لاړ نو اوس د دې وتلو په وخت کې ابلیس چې آدم علیه السلام ته وسوسه واچوله نو آدم علیه السلام ته د سکنا حکم او ابلیس ته د وتلو حکم د دې وتلو په ټیم کې ورته دا خبره وکړله دا خبره ورته وکړله او دا قران کریم نه معلومیږي او ډیره زیاته بهترینه توجیه هم ده په دغه په دې ترتیب باندې د قران کریم آیاتونه صحیح لګي او داغي تفصیل براشي په سوره اعراف کې داغي پر وضاحت بیا راشي اتلسم نمبر آیات نو لسم نمبر آیات او شلم نمبر آیات نو آدم علیه السلام د شیطان او آدم علیه السلام د شیطان خبره څنګه منلې ده بیا نو علما کرام لیکلي دي آدم علیه السلام ته شیطان قسم کړی دی انک لمن الناصحین زه ستا خیرخواه یم نو بل ځای کې وراشي که تاسو دا ونه وخوړله الا ان تکونه ملکین او تکونه من الخالدین تاسو به ملائک شئ همیشه به شئ بیا به الوزه یو بیا به داسې شئ یو بیا به مزی به مینو قدم وخوړله او وای د آدم علیه السلام دا یقینو چې څوک په الله تعالی باندې قسم وکي نو دا به په دروغ باندې قسم نه کوي آدم علیه السلام خدای یقین په دروغ خو څو قسم نه کوي نو دیو جن آدم علیه السلام هغه او خو په دغه مسله کې فتلقى آدم من ربه کلمات نو پس زده کړل آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې وتاب علی نو رحم را وګرځاو الله تعالی په هغه باندې انه هو التواب الرحیم د الله تعالی ډیر توبه قبلونکی دی مهربان دی فتلقى آدم من ربه دا نور نعمتونه الله تعالی ذکر کوي په آدم علیه السلام باندې الله ت... الله تعالی او ته کلمات خو د الله تعالی توبه قبول کړله تلقی ویل کیږي یو شی اخیستل لبلنه قبل اول فهم تعلم زده کړی ته ویل کیږي عمل کول پاغي باندې دې دې کې علما معنا کړی ده په تلقا آدم زده کړی آدم علی السلام په تلقا آدم زده کړی آدم علی السلام من ربي د خپل رب نه کلمات نه یو څو کلمې بل معنا په تلقا آدم پوه شو آدم علی السلام د خپل رب نه په یو کلمو باندې ټول معنی صحیح دي مفسرین ذکر کړی او که تفصیل غواړی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ډیر شی مسلې ذکر کړی ډیر شی معنی ذکر کړی هغه بیا ځان له وګورئ من ربه کلمات د دې کلمات نه مراد کومه کلمې دي سوره اعراف د رښتم نمبر آیات کې دا غي تفصیل لشي القرآن یفسر بعضه بعضه قران کریم یو ځای بل ځای تفسیر کوي قران کریم مزامین دی ور سره لګیدلی دي نو هغه ځای به سره ولګوي په تلقا ادم من ربه کلماتین زده کړلې قبول کړلې په شو ادم علی السلام د خپل رب نه په یوسو کلمات باندې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الله تعالی په موږ رحم وکړه نو په تاب علیه رحم را وګرځو الله تعالی په هغه باندې خپل خپل رحم پر را وګرځو انه هو التواب الرحیم د الله تعالی ډیر توبه قبلون کړي او ډیر مهربان ذات دی الله تعالی ډیر زیات توبه قبلون کړي د توبې د قبلېدلو لپاره شرطونه علما کرامو لیکلي دي چې د توبې د قبلېدلو شرطونه سری یو څوک چې کوم ګناه کوي نو هغه ګناه به پرېږدي کوم ګناه چې کړی په هغې باندې به خپېمانه شي او راتلونکي وخت کې به مضبوط عزم وکړي چې بیا به دغه ګناه نه کوم بل یو ټکی پکې علماو لیکلی وای کم اسباب د ګناه چې د هغې نه به ځان بچو ساتي اسباب د ګناه چې کوم دي د هغې نه به ځان بچو ساتي انه هو التواب الرحیم تواب صیغه د مبالغې ده الله ډیر توبه قبولونکی دی او ډیر مهربانه دی مفسرینو لیکلي په دې کې اشاره شوله جواب مفسرین ذکر کړی چې اول احباط کې احباط د جنت نه اسمان ته ال د کې مخکې دغه معنا مراد و نو په دې ځای کې احباط مراد دی د اسمانونو زمکې ته زمکې د کوچ شی لاړ شي یا تاکید د پاره دی قلنا ویل مونږه اهبتو منها جميعا کوش شي د دې ځای نه ټول فإما یاتینکم مني هدن نو کراشي تاسو ته مني زما طرف نه هدن لارښودن تراشي هدن په معنا د مصدر مبني فاعل سره دی خودنه کوونکی فمن تبع هدایا مفسرین لیکل دی د هدایت نو مراد پدې دی کی ستی مراد دی د دین مراد د الله تعالی پیغمبران راتللی او د الله تعالی کتابونه تر راتللی دغه ته مراد دی وحی مطلوی او کوهی غیر مطلوی نو د انبیاء علیه صلوات و سلام خبرو ته هم شامل ده فإن ما یاتینکم منی هدان کراشی زماره طرف نه تاسو ته څوک هدایت کوونکی را تراشی پیغمبر راشي د الله تعالی کتاب راشي فمن تبع هدایانو چا چې تابعداري وکړله هدایت زما فلا خوف علیهم نه به یې یره په هغې باندې ولا هم یحزنون او نه به غمجن کیږي نو په هغې باندې څه یری او نه به غمجن کي سوره اعراب کې الله تعالی فرمایي یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون پیغمبر راشي دا الله تعالی کتاب راشي دې دې کې په عبارت کې لک تقدیر دی اما یاتینکم منی هدن دا شرط دی دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی ام آیاتین نکم منی کراشی زمار طرف نه تاسو ته هودن څوک لاره خودن کې تراشی نو دې دې کې جزا حذف ده ام آیاتین نکم دا شرط شو فتبعوه دا غي تابعداري وکي نو فمن تبع خدا چا چې تابعداري وکړه دا هدایت زما ولا خوف علیهم نبیر پاغي باندې ولا هم یحزنون نه بغمجن کیږي د حزن او د خوف په منځ کې فرق یو فرق علماء دا ذکر کړی خوب د مستقل زما د مستقبل زمانه سره تعلق ساتي او حزن دار تیر شوی زمانه سره تعلق ساتي فلا خوف علیهم نبیر په دې باندې پراتون کې زمانہ کې ولا هم یحزنون او نو په تیر شوی په غم جنوي یو معنی دا شول دویم فرق دار خوف د عذاب سره تعلق ساتي او حزن تعلق ساتي د عدم ثواب سره نو معنی دا شول فلا خوف علیهم نبیر په دې باندې د عذاب او هغه کسان چې کفر یې کړی دی وکس دو بې آیاتنا او دروغجن دروغجن کوي آیتونه زمونږه دروغجن ګڼي آیتونه زمونږه د کفر او د تکذیب دو فرقونه دي قرآن کریم کې و نور ځایونو کې هم دا راځي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا به نور ځایونو کې هم راځي نو دو فرقونه شول یو کفر تعلق ساتي د زړه سره او تکذیب دا تعلق ساتي د ژبې سره نو دې کې مردا شوله والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان کفرو چې کفر کړی په الله سره وکذو بیا آیاتنا او دروغجن غنی په جبی سره آیاتونه زمونږه دویم قول له مفسرینو داره د کفر نه مراد کفر بالله دی او د تکذیب نه مراد تکذیب بالآیات دی والذین کفروا کسان چې کفر کړی په الله تعالی باندې وکذو بیا آیاتنا او دروغجن غنی آیاتونه زمونږه اولای کصاب النار دا کسان جهنم یان دي هم فیا خالدون همیشه وي په دغه جهنم کې هم فیها خالدون همیشه وي په دغه جهنم کې ډیر وخت به کې تیری پرون تاسو ته ویل شوی کله چې خلود لفظ جنت سره شي مراد تینا استقراء استغراق الزمان لا اله نهایتین استمرار الزمان تی مراد او کله چې جهنم سره راشي نو دغه نه مراد مکس طویل دی زیات وخت پاره کې تیریدل نو کله که مسلمانانی نو الله تعالی به د سو وخت بعد راوباسي او کله کله داسی چې لا اله نهایتین او بیا چې سره کله لفظ د ابد ذکر شي نو استغراق الزمان لا اله نهایتین تی مراد دی والذین اکبر وکذو بیا آیتنا واکسان چې کوبره کړی دی په زړه سره او دروغجن ګڼي په آیاتونو زمونږه په جبی سره اولای کصاب النار دا کسان دا معنی بنه کوي چې دغه کسان خوندان د اور دي زیات بعضی خلک دسی معنی کوي دغه کسان خوندان د اور دي یو څوک چې د سشي مالکی دغه نزان بچ کولای شي نو اولای کصاب النار دا کسان اور والدي دا کسان اور والي داسې به وایي یعنې دا جهنمیان دي نه ماره شوله دغه کسان دوزخیان دي لنډه پښتو معنی هم فیها خالدون همیشه وي په دغه کې همیشه همیشه وي الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم نه بچ الله تبارک تعالی چې د جهنم د پاره کومه عقیده سبب ګرځي او کومه اعمال سبب ګرځي الله تعالی نو هغه عقیده د ټول مؤمنان مسلمانانو الله مسلمانان ته بچکا الله د جنت چې کوم اسباب دی او کوم عقیده ده کوم اعمال دی الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان پاغه باندې کا الله تعالی موږ په خپل کتاب باندې پوهک الله د ټول مؤمنان مسلمانانو ضرورت او حاجتونو پورک الله تعالی د قران کریم چې څوک مقابله کوي دغه دشمنی کوي الله تعالی په دی باندې چې څوک جمرې لګي دغه طاغوتیان او دغه پاکستان ایسای پوجان او پولیس او دغه حکمرانان الله ته ته هدایت وکړه الله دا خوستا کتاب بیانیږي الله ولې دې سره دښمنی کوي خو الله که مختوم القلب او داغي په تقدیر کې ایمان او اسلام نه لیکل شوی الله تعالی ته خپل قهر او عذاب راول الله تعالی دغه کرونا وایرس په دغه پوجان او پولیس او پیسې باندې زیات ک الله ټول مؤمنان مسلمانان دغه نه بچ ک وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین